هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د طاغوت په چوکاټ کښې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي د شهید شیخ مقبول رحمه الله په خوږه روانه او فصیحه ژبه راځئ د زړه په غوږونو دا درسونه واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کړو په چلولو کښې کوم حاکميت دی هغه اکثريت ته حاکميت دی د انسانانو اکثريت کوم طرف ته وي کوم څوک حکمران جوړوي يا کوم څوک حاکمان جوړوي يو حکمران خو نه وي که نه يو وزيراعظم خو نه وي که نه يو صدر لاندې حاکمان هم وي که نه لاندې حاکمان جوړوي نو اکثريت د خلکو چې کوم طرف ته وي همغه حکمران و حاکم جوړېږي خو د چا اکثريت د وطنيت و د وطن پرستو اکثريت ښه دا چا اکثريت د هغه وطنيت مخکې نه منلی وطنيت يې منلی وطن یې منلی، د وطن هغه حدود یې منلی، ان هغو حدودو کې ننه کوم خلق وي، همغه خلق به ووټ چوي، همغه خلق به ووټ ته ووټ اخلي. همدارنګې قانون به همغه جوړېږي چې کوم طرف ته د دې انسانانو اکثریت اول اول خو د سیکولر مذهب عقیده کې حاکمیت د الله حق نه دی. قانون به هم هغه وي چې اکثریت یې پوځ کړي حکمران و حاکم غټ یا وړوکی به هم هغه وي چې اکثریت یې پوځ کړي پوهېږو په مطلب د جمهوریت کښې یو بل حاکمیت شته هغه حاکمیت د هغو خلکو دی چې کوم چا د جمهوریت وضع کړی دی کوم چا د جمهوریت ایجاد کړی دی کوم چا چې جمهوریت هوا جوړ کړی دی د هغو حاکمیت خو چلېږي که نه چلېږي حکیمان جوړ شي، د پارلمان والا کوم وکیلان یا ارکان یا اعضا هغه جوړ شي، غړي جوړ شي، نو بیا پارلمان ته کله لاړ شي، د خدایتوب بدل شي د عوامو نه چا ته لاړ شي؟ هغو وکیلانو ته لاړ شي. دا صرف دا خبره نه ده چې یاره دا موږ د دې وکیلانو خالص ظلم یاد کړو، ظلم ګوره ظلم د هر چا زیات یادوه که نه هغه اصل نه کافر نه وي، ظلم یې د کافر نه یادېږي ظلم. خو د کافر ظلم داسې مه یادوه چې د هغه کفر ورکې پټ کړې کفر یې ورکې مه پټ کړه او کفر د ظلم نه غټه ګناه دی که نه بلکې حقیقي ظلم دی کفر نو دا صرف د ظلم په طور دا خبره مو نه کوو چې یاره دغه د پرلمان والا کوم وکیلان دي دا بل ظالمان دي د ظلم د وجې نه یې اول اول خو عوامو پر چمچه لګوله وروسته بیا دوی ورباندې مسؤلان جوړ شو نه نه دا یو اصولي خبره ده نو دې وخت کښې دا وکيل اوس خدای شول ښه د خدای توب سره بدل شو دې ته اصولا ورسره بدل شو داسې نه چې د ظلمن دې ته کور کړی نو دا د خدای توب بدلېدن را بدلېدن دې دې هغه کښې ده نو خبره ما اصل کښې درته دا کوله انسان اصل کښې حکمران دی دوی چې انسان به حاکم وي په خپله د دې معنا دا ده چې الله حاکم نه وي و انسان ته هغه حاکمیت حاصل دی چې کوم الله ته حاصل د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو خلکو دا عقیده وه چې حاکمیت اعلی الله ته حاصل دی همغه حاکمیت اعلی سیکولرزم کې انسان ته حاصل دی چې د هغه یو وضاحت جمهوریت کې دا دی چې حکومت ورته وکړل ښه یعنې د انسانانو اکثریت ته حاصل دی یعنې دې نه دا مراد نه دی چې هر انسان ته حاصل بیا همدغه انسانان دي خو معاشرې کښې دي څه شي کښې دي معاشرې کښې دي نو معاشرې کښې بیا همدغه حاکمیت د انسانانو خپل منځي رضامندي ته حاصل دی هغه انسانان شول که نه شو انسانان دوه انسانان دي یو کار سره په مشترکه کوي کوم کار سره بېل کېږي هغه خو شخصي کار وي ځینې کارونه داسې وي سره بېل کېږي نه په شخصي ژوند کښې خواهش حاکم کړی که نه د هر انسان خپل خواهش یې حاکم کړی همدارنګې معیشت کښې مثلا معیشت کښې اقتصاد کښې اقتصاد کښې د انسانانو دنیوي مفادان د انسانانو که نه د انسانانو دنیوي مفاد حاکمان کړي دي صحیح دی بس هر شي کښې دوی په خپله بیا حاکم جوړ کړی خو بنیادي عقیده یې دا ده دوی به د الله په لاره کې جنګېږي، دوی به هم وژنې کوي او دوی به هم وژل کېږي. دغه وعده الله په ځان لازمه کړې ده په تورات، انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله څخه زیات ډېر د خپلې ژمنې پوره کوونکی وي، نو خوښ اوسئ په خپله دغه سودا چې د الله سره مو کړې ده، همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. او د یو مؤمن ایمان تر هغې نه پوره کېږي چې د دغې سودا شروط پوره نه کړي تر څو یې په بدله کې هغه جنت تر لاسه کړي چې الله تعالی یې د خپلو مؤمنو بندګانو سره رښتونې وعده کړې ده او همدغه لویه کامیابي ده دا چې د مؤمنانو په منځ کې د شهیدانو ډېره لویه مرتبه ده نو د هغوی همتونه د دغې مرتبې د حصول لپاره د یو بل څخه مخکې کېږي او نفسونه یې د مرګ ډنډونو ته په رسېدو کې له یو بل نه تلوار کوي هلته له یو بل نه د مرګ جامونو ته مخکې والی کوي، کله چې کومه چیغه واوري نو د جنګ ساحو ته ځان رسوي او مرګ د مرګ په خونو کې لټوي او په خپل دې کار خپل رب ته ځان نږدې کوي، خو دلته یې د الهي غوښتنې دویم لوری هم نه دی هېر کړی چې هغه د کفارو وژل او سیټونه یې وهل دي تر څو پرې الله رب العالمین ته ځان نږدې کړي. دا چې دغه ډول نېکي ډېره غوره ده نو الله تعالی د کفارو وژنه او وینه تویول د ګناهونو لپاره کفاره او رژوونکې ګرځولې ده بلکې مسلمان پرې له اور څخه خلاصېږي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هېڅکله یو کافر او د هغه وژونکی یعنې مسلمان په اور کې نه یو ځای کېږي رواه مسلم بلکې چې څومره د کفارو وینه ډېره تویه کړه شي په هماغه کچه د یو مؤمن ایمان ډېر زیاتېږي لکه چې الله تعالی فرمایي او دوی دښمن ته کوم ټپ او وژنه نه رسوي مګر د دوی لپاره پرې نېک عمل لیکل کېږي، یقینا الله تعالی د نېکانو اجر نه ضایع کوي، سورة توبه دولسم آیت. دغه پر مسلمانانو د الله تعالی فضل او نعمت دی، سره له دې چې الله تعالی د دوی د مرګ فیصله او تقدیر له پخوا لیکلې دی، لکه چې الله تعالی فرمایي. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله وژل او تا ونه ویشتل بلکې الله ویشتل صورت انفال ولسم آیات نو د یو مؤمن په لاس د کافر وژل په دغه مؤمن د الله تعالی خاص فضل او نعمت دی د مشرکینو په وژنه د الله تعالی عبادت کول هغه ته د کفارو په وینه نږدې کېدل او په دغه کافر د ګناهونو د رژولو غوښتنه کول داسې یو عمل دی چې زموږ نه پخوا پرې موحدینو ته امر شوی و، چېرته چې الله تعالی دغه کار د بني اسرائیلو د توبې د قبلولو شرط ګرځولی و. کله چې هغوی د خوسي په عبادت سره په شرک کې پرېوتل، نو الله تعالی ورته امر وکړ چې مرتدین ووژني، لکه چې الله تعالی فرمایي. او په خپلو کښې سره ووژنې په همدې کار کښې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې خیر دی نو ستاسې خالق در څخه توبه قبوله کړه هغه ښه توبه قبلوونکی او د رحمت څښتن دی البقره څلور پنځوسم آیات اګر چې الله تعالی د بني اسرائیلو څخه وعده اخیستې وه چې د یو بل وینې به نه تویوي لیکن د شرک جنایت دومره لوی دی چې الله تعالی د قتل او وین تویولو څخه ډېر لوی وګرځاوه هغوی یعنې کافران ووژنئ، هر چېرې چې مو وموندل، هغوی له هغه ځایه وباسئ کوم چې تاسې یې ویستلي یاست، ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی، خو فتنه یعنې شرک له هغه څخه هم ډېر بد دی او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي، تاسې هم ورسره مه جنګېږئ، خو تر څو پورې چې هغوی هلته له جنګېدو څخه لاس نه وي اخیستی، نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې نو تاسې یې هم بې له کومې اندېښنې ووژنئ چې د داسې کافرانو همدا سزا ده البقره یو سل یو نوي ایات کله چې یو معاهد په دې پوه شي چې الله تعالی په دنیا کې د مؤمنانو په لاس د کفارو وژنه د هغوی لپاره یوه سزا ګرځولې ده نو مؤمن معاهد دې نتیجې ته رسېږي چې د خپل توان سره سم باید د الله تعالی دغه بندګي وکړي که په هره وسیله وي او الله تعالی نه مکلف کوي او نفس مګر د هغه توان سره سم باید معاهد د یو حربي کافر وژنه سپکه ونه ګڼي، که هر څومره یې له کفارو سره قدر کم وي، اګر چې معاهد زلمی به کوښښ کوي تر څو د کفر امامان په نښه کړي، په ځانګړې توګه طواغیت، له هغوی پوځ، علماء سو، چې د طواغیتو نه دفاع کوي او دلایل ورته ګوري او همدا ډول د قارون اولاد چې له طواغیتو سره تعلق لري، ځکه په دې کار سره د کفارو زور ماتېږي او بېرغ یې ښکته کېږي. باید د ابراهیمي ملت تابعدار د کفارو په وژنه دومره حرص وکړه څومره چې د الله تعالی په لاره کې په شهادت حرص کوي انغماسي مجاهد باید کوښښ وکړي چې د مشرکینو په صفونو کې زیات نه زیاته وژنه وکړي ځکه ده ته د هر کافر نفس په وژنه نیک عمل لیکل کېږي ګناهونه یې معاف کېږي د جهنم له اور څخه خلاصېږي کفارو ته پرې تکلیف رسېږي د مؤمنانو سینې پرې یخېږي د کفارو د زړونو غصه پرې ختمېږي جهاد پوهنه جهاد پوهنه جهاد پوهنه ښوونیزه روزنیزه او اصلاحي خپرونه جهاد څه ته وایي د جهاد اهداف ارکان او احکام کوم دي جهاد کومې پایلې او ثمرې لري دا او دې ته ورته نور ډېر موضوعات په دې سلسلهواره لړۍ د هرې چهارشنبې ماښام له خلافت غږ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا درم مسلمانانو مجاهدین ورونو الله رب العالمین موږ ته خپل عبادت باندې امر کړی دی او الله رب العالمین موږ او ستاسې نه هغه عبادت خوښوي چې په پوره بصیرت او پوهې سره هغه ترسره کړو لکه امام بخاري پاتې شوی دی او د قرآن کریم د آیات نه په هغې کې استدلال کړی دی او احادیثو نه چې علم په مسله باندې د هغه مسلې د بیان او د هغه مسلې باندې د عمل کولو نه مقدم دی باب العلم قبل القول والعمل نو جهاد هم یو عبادت دی بلکې په عبادتونو کې ډېر اوچت عبادت جهاد دی او سخت عبادت هم دی احکام هم سخت دي نو د دې وجه نه واجب ده چې مسلمانان او مجاهدین د جهاد په احکامو او مسایلو باندې په پوره توګه پوه شي چې په ګناونو کې واقع نه شي سرغړونو کې واقع نه شي او د الله رب العالمین حکمونه ترې مات نه شي نو په دې باب باندې مونږ د جهاد متعلقه احکام بیانو اول د جهاد او د نفر متعلق احکام په دې کې اولنۍ مسله هغه دا ده چې د امیر د اجازې نه غیر یا د امام او د خلیفه امیر المؤمنین د اجازې نه غیر د جهاد حکم څه دی نو د دې مسئلې وضاحت په لنډه توګه دا دی چې مخکې مونږ د دې خبرې بیان کړی و چې جهاد کله فرض عین وي کله فرض کفایي وي او بیا د دې وضاحت شوی و چې جهاد کله فرض عین وي نو په دغه صورت کې به د امیر اجازې ته او امر ته رجوع کول دا ضروري نه دي بلکې په دغه وخت کې د مور او پلار اجازه هم شرط نه ده د امیر اجازه هم شرط نه ده او که چا باندې قرض وي نو دا هم عذر نه دی بلکې جهاد ته به وتل پکار شي خو چې کله جهاد فرض کفایي وي نو په دې صورت کې به د امام د اجازې نه او د خلیفة المسلمین د اجازې نه غیر جهاد ته وتل جایز نه دي د دې دلیل دا دی چې جهاد د امت د عامه امورو د جملې نه دی او د هغو امورو د جملې نه دی چې په امن او په خوف پورې تعلق ساتي او د امن او د خوف په مسایلو کې د قرآن کریم یو اصل موجود دی چې هغه اصل په دې باندې دلالت کوي چې امام ته د رجوع نه غیر په دغې کې تفرد او په دغې کې لاسوهنه مداخله دا جایز نه ده بلکې د امن او د خوف متعلق مسایلو کې به امام ته رجوع کېږي او مؤمنان به په خپله په هغې کښې مداخلې نه کوي الله رب العالمین فرمایي چې دا د منافقانو صفت دی چې اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به چې کله د امن او د ویرې کومه خبره را شي نو دی بیا د خلکو تر منځ خوري همداسې ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم که چېرته دا مسله او دا خبره د امن او د خوف پیغمبر ته یا ولي الامر ته وړاندې کړې وې نو هغه خلک به پرې پوه شوي وې چې هغه د استنباط قوه لري استنباط کولی شي د دې د جملې نه هغې به د دې په حقیقت باندې پوه شوی وی ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا که د الله مهرباني نه وی په تاسې باندې او د الله رحمت نه وی نو تاسې به د شیطان تابعداري کړې وی مګر په تاسې کې به لږ پاتې شوي وی نو دا یاد ګوره دلیل شه په دې باندې چې د امن او د خوف متعلق عامه امور د امت دې کې د امت افراد الله د مداخلې اجازه نشته دی بلکې دا به الله او رسول ته وړاندې کېږي او ولي الامر ته به وړاندې کېږي یعنې امیر المؤمنین ته امام ته خو په یو درې حالاتو کې بیا اجازه شته دی چې جهاد فرض کفایي هم وي مسلمانان په درېو حالاتو کې کولی شي چې د امیر اجازې نه غیر اقدام وکړي او جنګ وکړي جهاد شروع کړي اول په هغه صورت کې چې دښمن حمله وکړي په دې وخت کې جهاد به فرضیان ګرځي په همدې صورت کې دویم صورت دا دی چې دښمن حمله نه ده کړې لیکن ناڅاپي ورسره مخامخ شولې په یو ځای کې نو هلته دښمن له ګزار ورکول په کار دي د امام استعداد ته په دې کې ضرورت نه شته دی یعنې واجب نه دی ځکه چې په دغه صورت کې به ته باید د امام په اجازه پسې ګرځې او که دښمن ته به ګزار ورکې حقیقت خو دا دی چې په دغسې حالاتو کې بیا دښمن د سړي د لاس نه وځي دویم دا چې کله داسې فرصت پیدا شي موقع چې دښمن ته په هغې کې ته ضربه ورکولی شي او که چېرته د امام نه ته اجازه غواړې او امر اخلې حکم ته انتظار کې نو دا موقع او فرصت دې د لاسه وځي نو په دې صورت کې هم جایز ده چې د امام د اجازې نه بغیر اقدام وکړي په دې صورت کې به بیا د امام نه اجازه اخیستل واجب او فرض نه وي او درېیم په هغه صورت کې بیا اجازه شته دی چې مسلمانان په خپله اقدام وکړي بغیر د اجازې د امیر نه چې کله امیر د جهاد دا حکم معطل کړی بلکل د جهاد طرفدار نه او د جهاد سره نه لګي د جهاد سره ورانه وي اګر چې مسلمان امیر دی او خلیفه دی امیرالمؤمنین دی لیکن جهاد بندوي په امت باندې چې جهاد مه کوئ بزدله دی یا بله څه وجه په کې ده خو جهاد اجازه نه ورکوي جهاد حکم معطل کوي نو په دې صورت کې بیا امت ته اجازه شته دی چې دا په کفارو باندې حمله وکړي بغیر د اجازې د امیر نه که چېرته دغه درې صورتونه نه وي نو په عامو صورتونو کې او په عامو حالاتو کې په فرض کفایي جهاد کې د امیر اذن او د امیر امر دا ضروري دی سوا د فرض عین جهاد نه چې په هغې کې بیا د دې ضرورت نه شته دی وبالله تعالى عز وجل التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين او اوس د بیعت نه بعد د عقیدې، اعمالو او د زړه د اطمینان او د سکون نو څه حال دی؟ ایا توپیر شته او که نه؟ او بیا ای د جهادي تنظیمونو مشرانو! تاسو یو ځل بیا خپله تجربه وکړئ او فکر وکړئ چې دا نن په تنظیمي ژوند کښې بلکې نن چې په خلافت کښې څومره ځوانان دي نو دوی ټول هم د یو نه یو تنظیم پورې متعلق وو دا ټول د تنظیمونو ارکان وو چې د مختلفو جبهاتو نه د خلافت سیوري ته را ټول شول له دوی ټولو نه پوښتنه وکړئ ځکه چې دوی ټولو په مختلفو تنظیمونو کښې زندګي تېره کړې ده او د تنظیمونو تقصیرات محدودیتونه خامۍ او کمزورۍ او عیبونه او تقصیرات یې له نږدې نه په خپلو سترګو لیدلي او کتلي او څارلي دي نو د تنظیمونو د ژوند کچه والی او پیکه والی او بې خوندي مونږ په خپلو سترګو لیدلې ده ای د تمام جهان مخلصو مؤمنانو! راشئ او په دغه تنظیمي مشرانو پسې مه ځئ، خپل اسلامي دولت ته راشئ، دا د ټول امت دولت دی، دا د دنیا د تمام مسلمانانو مشترکه حکومت دی، راشئ د خلافت ثبت او دا ثبت مضبوط کړئ. د ټولې دنیا د مؤمنانو راټولېدل په تمامه دنیا د مؤمنانو طاقتور نړیوال اسلامي حکومت جوړېدل دي او د کفر په مقابل کې صفا کانهم بنیان مرسوس فولادي سد د سکندر جوړېدل دي چې دا هم د کفر د زوال یوازینی سبب دی دا د الله رب العالمین سنت دی چې هره زمانه کې د حق او باطل معرکه کې بدناموي د کوم څخه چې خلافت او د خلافت بچیان بېزاره او بري دي کله ورته تکفیریان او خوارج وایي او کله ورته داعش او کله څه او کله څه وایي خو لله الحمد څوک چې د خلافت د مجاهدینو د نږدې څخه لیدنه وکړي او یو ځل یې وویني نو بیا دوی پوه شي چې دا خلک د نبي صلی الله علیه وسلم حقیقي وارثین دي او دوی رښتیا د مهدي لښکر دی او دوی په رښتیا حق پرست او توحید پرست دي او په رښتیا هم دوی د مسلمانانو حقیقي او رښتنې نماینده ګان دي او پرې مین شي بیا ترې جدا کېدل نه خوښوي د کفارو او باطل پرستو ټول تبلیغات ورته جوت شي چې دا دروغ دي او هېڅ حقیقت نه لري او بیا د خلافت د سنګرو څخه د خپل بدن په غوښو او هډوکو او وینو دفاع کوي او د هېڅ قربانۍ څخه درېغ نه کوي او د توحید د بیرغ لاندې خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکوي تر دې چې الله ربالعلمین د ده ملاقات خوښ کړي ځکه ده د الله ملاقات خوښ کړی وي من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک چې د الله ربالعلمین ملاقات ته وفسخېږي الله ربالعلمین د هغه ملاقات خوښوي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پېنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو تر هغې مو په څښتن تعالی سپرو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته